بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو پرون دا حدیث بیانې د چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب لیدل او اجمال شوی اوس تفصیل اما الرجل الذي اغا فرشتي وته چې دین هغه ته تفصیل کوي هر چې هغه سره او اولنې اولنې سره وی حفظ چوکو نفس کا سب جنت تبوزی خاوری ببوزی الا ببوزی چې په خپل بیا عمل کړی ګیره دسې وای دسې خړی او مستکه نه کوي او دې بدل سو کسانو سفارش کوي سفارش دلې بل راګیر دی واما الرجل الذي يرجع سره یاد لیکنا دی یاد لیکنا اته تعالی یو شر شر رشد کو الا قفاو چې ته پراغلې وي دیوا چې نو می دیوای نو دی خپل ته ور دیوا دا کاشو به راځي په دی باندې ها واشنگټن تن تبلغ الافاق دروغ وای او په سالم او اطراف کې خور شي فاما الرجال والنساء ارچی دا سړی او خزی او الورات بربند والذین هم فی مثل بناء التنور هغه چې هغه په شان د آبادی د تنور کیو تنور خو نه د تنور په شان آبادی و یاد شي کنه کتر به اور راته وای به زواو زواو چغې به کړی فإنهم الزنات والزواني نو دا پنجیوس کی هغه خزی او خزی سړی دي چې کم دا زناګانې کوي یو لاس ما سچي ان جی اوز نان ګورنمنت ارګنایزیشن د دې خپل معنا دا ده چې غیر سرکاري اداره چې د مسلمانانو وي ډیره خدا چې د کافر وي او چې د مسلمانانو عبادت به حیايي پکې کوي بیا هم حرامي توب دي ناروا دي ناجیز دي خزي او سړی دا شریک بناسي او چای بلسي او ګلاندان دي ته پښو تواز د اوس پاره وای دا ساته دا خرابو مو چې شورا کوي د لګنی شورا کوي الله الله بندا جنې راغلې ما وایي ته تور ہے تا نه بلو سپینه سپینه پکار ده اته سوای فانهم الزوال زنات والزوال دا زناکار سړي زنات جمع د زانی قضات جمع د قاضي روات جمع د راوی نفات جمع د نافی عرات جمع د عاری والزوانی واما الرجل الكريه المرأه ارجع سړیو چې بد شکل والو الذي عند النار يحس اجر اور سره اور دي دا ويتا حول او چا پیره دي منډه والا فانه مالک دا مالک فرشتو ملک مالک فرشتو او دا مالک ملکو خازن جهنم یا مالک لیقضی علینا رب دا خازن د جهنم سوکیدار د جهنم و اما الرجل الطویل الذی تارغم مت په ماشوم چې په اسلام باندې مړ هو او په روایت البرقانی ولد على الفطره چې فطرت پیدا او فقال بعض المسلمين يا رسول الله واولاد المشركين دی باندې تاسو کو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واولاد المشركين اولاد المشرکین جواب شکر چې دا د مسلمانانو نو د مشرکان اولاد مو بږي هغه مسلمانان دي مړ په فطرت باندې دي کنه وشه کنه اولاد المشرکین مو واما القوم الذين كانوا كانوا اور کیا قوم کانو چو وی شطر منهم حسن و شطر منهم قبیح چې اور به راوچت شو نو دی هم راوچت شو حتی کې چې نږدې و چې راوځي پیدا خمدت کله چې هغه به سوړ شو نو رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عورات وفيها حتى اتينا على نهر من دم په یو نهر باندې د ویني ولم يشك في رجل ولم يشك فيه ولم يشك التداوا شک په کې تاسو دي کړی راوی په کې شک ځای دی یاد دی وای کنه فافن طلقنا فاتینا لغه حسبت انه كان يقول احمر مثل الدم دلته پکې شک نشته د ځکه حتا اتینا على نهر من دم ولم يشك راي پکې شک نه کړي فيه رجل قائم فنهر کې سره ولاړو فيه رجل د شپې کې عمل نه کوي د شپې ته ودی د شپې ته ودی او د ورځې کې عمل نه کوي فیفعل به الی یوم القیامه والدار الاولى التي دخلت دار عامه المؤمنین او اړم باندې کور چې ته ته داخل شوی دا د عام مؤمنانو کور دی او اما هذه الدار ارچ دا دا په فدار الشهدا دا د شهدا دی وا انا جبريل وهذا میکائیل ز جبريل او دا میکائیل دی دا سړي پکې رااله وسو چې دا ولې دي وی ما چې تاسو روایتونه څومره دی پای کې شیعاګان دي رافضیان دي او هغه تک نور څه نه دي معلوم خو د دک جرح او معلومه ده په دې مدرسه کې دي کافر کوي بیا مې او یارو ګیدړ مو سره کې نه او چې نه چې تا چې تغې نه کېږي سبحان الله پیره څه خبره شمس الله صاحب الله دې وبخي دارلوم کراچۍ لړم نو دې خدای علوم کې سبق نه کې مفتی مفتی شفیع رحم الله نه سبق ویلو کنه وخت لا علوم بنیاد بچي خدای له شو سره تر وخو ګرمیر دی خو دا کړه شاګرد ایشان دراسه سره ما ته وی چې ډیر خسړې خو بس دې مسله د حیات نبی کې تاسو دې بل طرف ته امام ته چې نه د سره قران شته تاسو سره نه د سره حدیث نه د سره فقہ شته قران زمون سره د امام محمد رسول قد خلق من قبل رسل افایم ما تا انک مید و ان حدیث زمون سره فقه زمون سره الیوم کما وزع هدايه کې نه دي کتاب الجنایت کې الیوم کما وزع نبی اسلام چې صحابو کې خودنه او کې ګروه چې نو الیوم کما وزع اوسم اکثر څنګه چې وو نو هغه حروف نو زو ګروه نشي ما ته چالاکی مکو مې چې خیره راته ورکړ استاد مې علاج مده غړو ما دې جن تا ته خیره نه کو تا ته حضور دعا کوم کابل ځان ته خود دعا کوم ولله امام دې چې قران زمون سره دی او حدیث زمون سره دی او فقه زمون سره ده اته تاسو سره دې په دې مسله کې خلافي پرېشته خبره باندې کابل ځانه هو کابل ځانه هو هغه چې سترګې راو باسي چې نو واخه خطا کړ ها دا شعر دی ماشاءالله ا د غیبت پشپک زینو کې روا تظلم استعانت او استفتاء مجاهر تعریف تحذير لره روا دي ځان خبر کړه چې تنه شي ورختا دا چا جوړ کړ دې خپل جوړ کړ ها چا جوړ کړ دې عبد الوکیل مشر شهر دی هغه جوړ کړی دی ماشاء الله دا ډېر خسته دی عبد الوکیل خو عبد الوکیل دی دی غیبت پشپک زینو کې روا تظلم استعانت او استفتا مجاهر تعریف تحذیر لره روا دی ځان خبر کړ چې ته نشي ورختا ان شاء الله زبم جوړم ښا تر دې خلاص تدبیر او بدلی روان ترس زو زو اي صاح فيفغر انو يفتح المرأة بفتح الميم المنظر يحسها يوقدها روضة معتمة وافية النبات طويلته قوله دوحة وهي بفتح الدار وإسكان الواو وبالحاء المهملة وهي شجرة كبيرة المحض اللبن فسما بصري ارتفع بصري وصعودا مرتفعا ربابا هي السحابه هداک څه وای وې دې ته ربابه ځکه وای چې دا د رب یا رب نه دی وریا دې ته ربابه وای ولی وې دا د رب یا رب رب یا رب تربیت ته وای او په دې کې باراني چې په دې سره تربیت د فصل کېږي ځکه ته ربابه وای وریا دې ته ربابه وای او صحابه ته ځکه دې ان تصحب دار اخلي کیږي فرشتي راکاږي الله وجه دې دې دې وایي پیدا وجه راکړي سبحانك اللهم وبحمدك ربك رب العزة الناس دا ډیره خبره ده کنه